الرحمن الرحیم باب احدنا احد يحبنا قاله ابن عباس قاله عباس بن سهل عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم د تبوک غزانه را روان دی چې مدینه ته راته نو په تبوک په احد باندې نظر ولګید چې نظر ولګید نو رسول الله وی احد یحبنا ونحبه احد هغه زمون سره محبت کوي او موږ داغه سره محبت کوو اسی چون کې بیان د غزوه احد دی نو د احد دا ټکی پکې راغی احد د احد غر یحبنا هغه زمون سره محبت کوي دلته خدا دی خو بل نسخه داسې د حدیث کې هم داسې دی ونحبه او موږ د ده سره محبت کوو دا ټکی را روان دی چې د دې څه مطلب احد زمونږ سره محبت کوي او مونږه د احد سره محبت کوو اه وای حدثني نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قرة بن خالد عن قتادة قال سمعت انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت قتادة رحمه الله وي سمعت انس رضي الله تعالى عنه ما وردل د حضرت انس نه هغوی به وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال اغوی هاذا جبل گوتنیسی اوهد تا هاذا جبل دا یو غر دی یحبنا دا غر زمونږ سره محبت کوي یحب دا غر محبت کوي نه زمونږ سره ونحبه او مونږه محبت کو د سره احد داسې غر دی چې دی زمونږ سره محبت کوي مونږ د ده سره محبت کوو څه مطلب ځینې خلک وایي دا مجاز دی مجاز مراد د احد نه اهل احد دي احد یعنی اهل د احد باشندگان د احد یحبنا دې زمونږ سره د محبت کوي یعنی د احد اهل چې هغه مدینه ولا دا زمونږ سره محبت کوي ونحبه او مونږه محبت کوو د اهل د احد سره دلته کې مضاف پروت دی مراد د احد نه دی اهل الاحد هغه خاوندان د احد چې هغه د مدینې خلک دي دوی دا مجاز ځکه علي چې احد خو غر دی تیږه ده تیږه به د چا سره محبت وکړي او سړی به د تیږې سره څنګه محبت کوي د دې وجه نه مضاف ورته راوباسې مراد د احد نه اهل احد دي چې اهل احد مونږ سره محبت کو دوی زمونږ سره کوي لیکن عام استادان وایي چې نه الکه مجاز ولی علی حقیقت ولی ام دغه غر ام دغه تیګی ندی دا زمنګ سره محبت کوي الله تعالی په دې غرونو کې دونه شعور پیدا کړی دی چې هغه خو بد پیژني یو ځل تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د پاسه ناستو ابو بکر صدیق ناستو عمر فاروق ناستو حضرت عثمان صاحب په ناستو د خوشاله نه اوخزید دا غر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی پارام شه احد اوله دغه کیږي خوځي په تا باندې یو پیغمبر دی یو د باندې صدیق دی او دو د باندې شهیدان دی هغه غر په آرام شو نو ما وی دلته کې علما وی مجاز ته د سره ضرورت نشته بد دقه سی وایي چې احد دا عین احد دا د احد دا تیګی نه دی دا زمونږ سره محبت کوي او مونږ د سره محبت کوو وی د دې داسې یو مثال دی لکه مدینه منوره کې یو غار دی عیر وی عیر چې دی یبغزونه ونحن نغذبه عیر چې دی دی زمونږ سره بغوس کوي مونږ د ده سره بغوس کوو دا عیر تاسو ویلیو که نه دی طرف توحد دی او چې داسې ځای ځای ځای ځای نو د میکات پلو چې راځی دلته کې یو غر دی عیر دا غ حدود د مدینه دی نو هغه عیر خی چې دی یبغزونه ونحن نبغزه دی زمونږ سره بغوس کوي مونږ د سره بغوس کوو د قصه هود د د د اتیږي چې دی یحبونه زمونږ سره محبت کوي مونږ د سره محبت کوو خان حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه حضرت انس وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا پیغمبر علی السلام د تبوک نه را روان دی د غزوه تبوک نه را روان دی راځي راځي چې د مدینې علاقې ته راغی نو طلع له احد راخکاره شو هغه ته د احد غر د اوس لوی غر دی په مدینه کې د ټولو غرونو نه اوچت غر دی طلع له راخکاره شو ده ته احد احد احد غر ورته راخکاره شو فقال رسول الله وی هاذا جبل دا یو غر دی یحبنا دا غر زمون سره محبت کوي ونحبه او موږ د ده سره محبت کوو او بیا وی اللهم ان ابراهیم یا الله یقینا ابراهیم علیه السلام حرم مکه د الله په حکم باندې هغه عزت ورکړو مکه ته د الله په حکم باندې حضرت ابراهیم علی السلام مکه حرم ته عزت ورکړو و انی حرمت او یقینا زد الله په حکم باندې عزت ورکوم ما هغه علاقه ته بین لابتیها چې په منځ د دوو طرفونو د مدینه کې دي د مدینه منوره چې کم دو طرفه دی د دې منس کې چې سونه علاقه د خدای دې ته زه د الله په حکم باندې عزت ورکوم لابه تاسو ویلیو حاره لابه هغه ځمکې ته وایي چې په هغې کې دا تور تور کاڼي تاسو چې داسې لاړ شئ داسې جبل سلع نه اپلو چې ووړې دا علاقه ټول تک تور کاڼي دي تور دا یو لا بشو یو طرف دا د مدینه دا طرف دی بیا چې داسې زی زی زی عوالی د عوالی و خیر ته چې لاړ شي دلته بیا بل غر دی تک تور کاڼي دي د دې دوو طرفونو په منځ کې چې ربه دا څونه علاقه ده دې ته زه حرمت ورکوم مراد دلته د حرمت نه څه دی عزت هغه حرمت نه دی چې چا پکې ښکار وکړ نو جزا پرې راله یا چا پکې بوټی پرې کړ نو جزا پرې راله حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ دی وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر خرج یوما هغه روته د خپل کور نه یو ورځ یو ورځ روت فصلى على احد اهل احد نو هغه مونږ کو پاغه شهیدانو د احد د احد په شهیدانو باندې مونږ کو صلاته علی المیت نه پشان د مانزه داغو علی المیت پمړي دا ټکی زکه وی چې کدا سنوي فصلى على اهل احد نو بیا به مونږ وی د صلی کله معنا دعا راځي فصلا دعا یې وکړه د پاره د اهل احد نو نو دا ټکی وسره زیات که چې څوک دې دا معنا ونه لي نه فصلا موز د جنازې وکړه په اهل احد باندې په شهیدانو د احد صلاته په شان د مانزه داغه علی المیت په مړی باندې دا د پیغمبر علی صلوات و سلام د خصوصیاتونو تقریبا اته کاله پس د دې واقع نه اته کاله پس رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس آخري مرحله ده د دنیا نه رحلت ته نو را جمعات ته راغی نو د شهیدانو په دغه باندې د احد باندې جنازه وکړه او داسې جنازه وکړه چې احد ته اشاره دا ما وی دغه د خصوصیاتو نه دی او ساته کال پس په مړی باندې جنازه مونږ چرته دی دا دغه د خصوصیاتو نه بیا دا غې نه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین منبر ته وخت دا صحابي و یا بل رستیر شو و دا زما اخیری دیدارو د رسول الله بیا ما پیغمبر علی السلام چې دینو اونلی د چاغه په منبر باندې ناشته ثم ثم انصرف دا عقبه وی بیا رسول الله راو ګرځید د مصلینا ال المنبر منبر ته چې منبر ته راغی یو طرف ته تسلی ورکي بل طرف ته خبر ده دی ورکي چې بزه د دنیا نه روانم فقال وی وی انی فرت لكم یقینا زړوان دی يم ستاسو د پاره فرت هغه سړی ته وایي چې د قافلې نه مخکې لاړ شي او چې قافله کم د شپه تیرې د شپې د پاره ول اسباب تیار کی او بو او رسې او بورکا او خشاک ارس نو یقینا زه روان دی یم ستاسو د پاره وانا شهید علیکم او زبا گوی کون کې په تاسو باندې صحابه او تاسو چې کوم د دین قرباني وکړه د دې قرباني به زه تاسو له گوی کوم و انی لانظر دریم خبره دا کوي رسول الله وی زه اوس ګورم و انی لانظر یقینا زه ګورم دلته لاندې لیکي مراد د نظر نوم دقه حقیقي نظر دی کله نا کله پیغمبر علیه السلام ته به الله د مزنه پردې لرې کړي چې لرې به یې کړی نو دقسې مکاشفه به هغه ته وه لکه چې مخامخ سړی دا زه او ته سره یو بل وینو نو و انی لانظر یقینا زه ګورم الی حوزی هغه خپل حوز ته په میدان حشر کې چې هغه زما کوم حوز دی او دې خپل امت باندې به زه په د هغې نه وبس کم نو هغه زه وینم الان اوس بله دا وایي و انی اعطیتو او یقینا راکړی شوی دی ماته مفاتیح خزائن الارض هغه کنجیان د خزانو د زمکه الله د زمکه د خزانو کې می کنجیان چې دی دا الله ماته راکړی دی د سوی او قال یا د سوی مفاتیح الارض دا مغه کنجیان دی چې کم دا قانون او کم تی تیل او یو شی بل شی او دا د دنیا د کافرو دا خزانه په مسلمانانو باندې راکولاویدل و انی والله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې نن په عربو باندې دونه خواري وشوه عقیده د دوی دونه درسته شوه چې رسول الله وایي زه نن په عربو باندې د دې نه نه یریږم چې دوی به شرک وکړي و انی زچیم والله قسم په الله ما اخاف علیکم زنه یریګم پتاسو په حیثیت د یو قوم یو خو کچره یو ټکټو کې یو سړی دو سړی مشرک شي هغه بیل ده او زنه یریګم پتاسو په حیثیت د یو قوم ان تشرکو چې تاسو به شرکو کې بعدی پس زمانه تاسو چې نن لاړ شئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا دغه دی هغه خلک دومره په توحید باندې سختی کوي چې کله نه کله د خپل حد نه وروړي نو زنه یریګم پتا سو ان تشرک وبادي چې تاسو به شرکو کې پس زمانہ ولکن اخاف علیکم لیکن لوی خطر شي سده لیکن زه یریګم پتا سو ان تنافسو چې تاسو به رغبت وکې محبت به وکې فیها په دې دنیا کې دنیا پسې به شي او محبت به وکې او تاسو ویلیو چې کله په دنیا کې تاسو محبت شروع کې نو سبای تحاسدو بیا به د یو بل سره حسد کوي ځکه دنیا سره شوق پیدا شو وای د مدت ملاو شو ماته ملاو نشو نو حسد ورش چې حسد راشي نو بیا به سوي تدابرو یو بل تبشاکه د یو بل سره به تعلق نه ساتي دا به کوي دا غي نه پس به بیا تباغسو دا یو بل سره بیا بغوس کوي دشمنی به کوي ټول حالت به ګډوډ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وینن ان شاء الله د عرب په حیثیت د قوم چې واخلي زه په دوی نه یریږم چې دا به مشرکان شي خو یریږم په دې چې دنیا کې به ننوځي محبت به دغه شي هر څه به ګډوډ شي نن خورانو باندې داسې حیثیت راغلی تاسو چې لاړ شئ حرمینو ته د دنیا سره دونه مینه خپل ځان تم فکر نشته خپل بچو تم فکر نشته خپل خزو تم فکر نشته ځان ځان را بشي غاټ پټ سړی وي کې ناشته بنش خچ یو سړی کې ناشته نشي تاسو به خپې به دغه کړی او غځي ډاډه به والی هلکه ځوان یې څه بلا د باندې شوې ده او بیا خپې کم پلو کوي بل پلو نه کوي بغیر د خانه کعبې نه بل پلو وي دا ثواب دی چې دې پلو مخ کې بلکل بچو ته بچي چې څه کوي اریان بچي دا څه کوي ښځې څه کوي وبیر معونه او واقعي بیانیږي په پدې کې واقع د بیر معونه وحدیث اصل والقاره او دې کې به بیانیږي واقعا د اصل قوم او د قاره قوم وعاصم ابن ثابت او واقع د حضرت عاصم ابن ثابت و خبیب د حضرت خبیب و اصحابه او داغه د ملګرو دې کې به دوه واقع بیانېږي دا دي دوه واقع یو دی غزوه رجی واقع رجی یو دا واقع ده دی واقع سره تاسو دا دو قوم لګوي دا عزل او قاره د صحابو د لسو که صحابو یو جماعت تلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو علاقه ته لېږلیو دا دوه قومه نه دي دا عزل او قاره دا دوه قومه بدنصیبه ورپاسېدل او دغه لس کسانې چې دی بغیر د دوو کسانو نه دی شهیدان کړو چون کې دغه واقع چې کم ځای شوی و نو دغه واقع دغه ځای نامه د رجیع د دې وجه نه دې ته خلک سوی غزوه رجیع ریاضه خیال لري رسول الله صلی الله علیه وسلم اسی عام خو دغه کې شپږ وي شپږ سې نه دي لس کسو د دغه لسو کسانو امیر حضرت عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ تاسو ویلو پدې کې حضرت خبیب مو پدې کې چې دینو عبد الله ابن طارق مو پدې کې زید ابن دسنه دا لوی لوی صحابه پکیو دا پکې شاملو ما وی درجی سره دا دو قوم را للعزل قاره دو سو کسان را للو دا خواران گیر کړو د وی په ځای کې مړ کړ او پسې هغه بل مړ کړ دا دوه کسان مکې ته بوتل اول ته خرڅ کړ دا دا غزوه رجی یو دی واقع د بیر معونه بیر معونه دا اویا کسان قاریان یو قوم د رسول الله سره دوکا وکړه پاغه دوکا کې پیغمبر علی السلام دا بیا کسو لېګل چې دوی یو ځای ته ورسېدل بیری معونه ته نو الته دا رعل او زکوان دا نه دی دا رعل او زکوان دا را پاسېدل او دغه اویا واړه خورانې شهیدان کړو دی دا خیال نه دی دوه واقع شو یو دا غزوه رجی د دې تعلق د چا سره دی د عزل او د قاری سره او دویمه واقع ده د بیر معونه د بیر معونه تعلق د چا سره دی د رعل د رعل او د زکوان سره زکوان او رعل قبایل دا پاسېدلی و دغه او یا کسانې دغه کړل شهیدان کړو او په دغه غزوه رجی کې ما وی لس کسانو په غلسو کسانو کې چې دی امیر دغه حضرت عاصم هغه عاصم چې دی د واقع مرضی او دا رنګ حضرت خبیب چې دی بیا هغه دغه د خلکو گرفتار کو بیا مکه ته بوت او د مکه په خلکو باندې خرڅ کو بیا تنعیم ته راوست او الته شهید کو دا واقع ده قال ابن اسحاق محمد ابن اسحاق وی چې حدثنا عاصم ابن عمر انها بعد احد دا دا دغه نه دی واقعا د بیر معونه وی دا چې دا نو دا پس د احد نه ده احد چې دی دا په دریم کال د هجرت شوی دی او واقع د بیر معونه یا واقع چې دی نو د رجی اولیګه پیغمبر علی السلام په سلورم کال د هجرت غالبا د سفر میاشو د سفر سریتا یو دستا سریت اسویلیو هغه د داغه فوج یو ډله چې رسول الله په پکې پخپل نه و پخپل نو پیغمبر اسلام اولیګه یو دستا عینا جاسوسان چې تاسو لاړ شئ د حالاتو معلوماتو کې دا لس کسانو و امر علیهم او امیر مقرر کو په دغه کسانو باندې عاصم ابن ثابت حضرت عاصم ابن ثابت عاصم ابن ثابت انصاری دا رسول الله په دې لسو کسانو باندې امیر مقرر کو وهو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب دا عاصم چې دی وای دا د حضرت عمر صاحب سخرو د د لور په حضرت عمر واده و او بیا د هغې لور نه چې دی د حضرت عمر زوی شوی دی او دا غزوی نامم عاصم و د نیکه او د نوسی یو نامه ده نو وی وهو او دا عاصم ابن ثابت دا نیکه دی د چا د عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خیر دا د لسو کسانو جماعت رسول الله مقرر کده تاسو غبل رزم ویلو امیر ولا مقرر که حضرت عاصم فانطلقوا دی روان شو دا جماعت روان شو حتی اذا کان بین عصفان و مکه تر دې پورې چې دوی شو په منځ د عصفان او د مکې کې د مدینې منورې نه چې تلله نو په عصفان واوړېدل په عصفان او مکې ته لا نور رسېدلې نو د عصفان او د مکې په منځ کې دغلته یو علاقه ده دغلته ورسېدل تاسو چې میلانه خو مونږ ته نه ده معلومه خو چې د مکې مکرمې نه تاسو راځئ څه ځای کې مزل وکړئ وکړئ نو بیا بورډ لګېدلي مخرج عصفان بورډ لګېدلي دلته کې به د موټروین اوس دغه ته وځي د عثمان دغه ته نو بیا داسې لاړ شي بیا داسې لاره تللی ده داسې دا کومه زړه لار چې مکې ته تللی ده په دغه لار باندې دغه علاقه راځي په دې نوې لار باندې نه راځي فانطلقو دوی روان شو تر دې پورې اذا کان بین عثمان چې دوی شو د حضرت عاصم شو په منځ د عثمان او د مکې کې دلته سیډیانو کار وکړو ذکرو دا لس کسان د دوی ذکر شو لحین یو قبیله ته من هوزیل چې هغه د هوزیل و هوزیل په غټه کې قبیله ده د هوزیل قبیله یو شاخو یو قبیله و هغوی ته دغه شو لحین یو قبیله ته من هزیل د هزیل الکه دا کمه قبیله وه یقال لهم بنو لحیان چې هغې ته ویل کېږي بنو لحیان بنو لحیان ته چې ووی چې یا لکانو دغسې د پیغمبر صحابه راغلي دي او په دې علاقه روان دي تکړه شی لاړ شی ویلی سی د غشو وشتونکي وپسې شو یو روایت کې راځي د کسانو پسې سل کس روان شو یو روایت کې به د تراشي دو سوو نوم د قټي کې وداغه وکړو چې سل پکې تیراندازو او دا سل پکې به غشو دغه لیندې میندې وسره نه وي ورپسې شوز ګرځي چې دا به چرته مونږ ته ملو شي تلاش کوي چې دا لس کسه به چرته وي حتی تر دې پورې اتاو چې دا سل کسان نه فقتصو نو دوی تلاش کو آثارهم د نقش قدم د دوی د دوی پسې روانو روانو چې دا به چرته منګیر کو حتی اتاو منزلا تر دې پورې چې دوی رالل یو پړاو ته نزلوه چې دوی الته دمه کړې و پاغې کې د لسو کسانو په یو ځای کې دمه کړې وه هغه ځای ته رالل چې رالل اوس دې کسانو کجورې خوړلې وي او دغه کجور اډو کې غورځولي او دوی به پېژندل چې وایي دا خو خدای ګو د مدینې دغه دي کجوري دي فوجدو فيه نوا نو دې سلو کسانو اوموند په دغه پړاو کې په دغه ځای کې نوا تمرن دمه کړی دا دغه کړی دی اوس بړوان دی تلی نو پس روان شو فتبعو آثارهم نو دی روان شو په نقش قدم داغوی چې تلل تلل تلل چې دقه یو ځای کې ایثار کړو حتی تر دې پورې لهقوهم چې دوی یو ځای شو داغوی پورې فلما انتها عاصم واصحابه کله چې ورسېد حضرت عاصم او دا غ ملګری دغه ځای ته او دا خلک راو شو رال چاپیر شوته نو لجئو دوی پنای اونی ولا لجئو دی لسو کسانو پنای اونی ولا الا فتفدن یو غونډه ته دا سه وړه غونډه غونډه وا دی غونډه ته پنای اونی ولا دی ته خطل چې د دې خلکو نه ځان بچ کو وجاء القوم راغ دغه قوم فحاتو بهم ګیره وکړه د دوی نه فقالو دی قوم وتوي دی لس صحابه وتوي لکم العهد ستاسو د پاره د زمونږ معاهده ستاسو د پاره د زمونږ معاهده د مونږ د سره معاهده ده والمیثاق او زمونږ د سره کلکه وعده ده چې که تاسو موږ ته راکو شوې که نه بغیر د ډز ډوز نه نو موږ تاسو ته څه نه وایو ان نزلتم الینا که تاسو راکو شوې موږ ته نو لا نقتل منکم موږ به قتل نکو ستاسو نه رجلا یو سړی هم دومره ده چې مکې خلکو لم ورکوو فقال عاصم حضرت عاصم چې هغه د دې ملګرو امیرو هغه سوی ای مړه کافر ته ګوره د کافر معاهده ته ګوره بسی فقال عاصم اما انا ملګرو ته وی رونو چې تاسو څه خوخی خو زه چې ما فلا انزلو زه نه کوزیږم فی ذمت کافرن په یو وعده او په ذمه واره د کافر کې او بیا وی اللهم اخبر ان رسولک یا الله ته خبر ورکې زمونږ د طرف نه خپل پیغمبر ته فقاتلوهم دی قوم جنگ شروع کو د صحابه او سره او فرموهم او دا صحابه او اشتل تر دې پوري چې او کسه پکې شهیدان کړو حتی قتلوا عاصمه تر دې پورې چې دوی قتل که حضرت عاصم د امیر صاحب مقرر کو مړ کو فی سبعتن په داسې حال کې چې دی په د وو کسانو کو فی سبعت نفرن چې دی وو په وو کسانو کې بن نبل په غشو په غشو وشتل وشتل چې وو کسې شهیدان کړ په دې لسو کې عاصم هم پکې شهید شو وبقي خبيب درې کسه پاتې شو پاتې شو حضرت خبيب وزید او زید ابن دسنه دا پاتې شو درې کسان ورجل آخر او یو بل سړی تاسو ویلو هغه دی عبد الله ابن طارق دا درې کسه پاتې شو حضرت خبیب او حضرت زید ابن دسنه او عبد الله ابن طارق دا پاتې شو فاعطوهم العهد نو دې کافر ورکړه دوی ته معاهده والمیثاق او وعده چې زمونږ د سره کلکه وعده ده چې مونږ تاسو وژنونه فلما اعطوهم العهد کله چې دوی ورکه د مؤمنانو ته د درې کسانو ته معاهده والمیثاق او وعده نو نزلو الیهم دا درې کسه دوی ته راکوشو چې راکوشو فلم مستم کنو منهم کله چې دوی قدرت ولر منهم د دې درې کسانو نه نو حلو دوی کلاو کړو او تارقسیهم هغه پړی د لیندو د دوی تاسو جو ته جې وایې هغه د لیندې چې کوم هغه پړی چې غش پکې نخلای دا پړی ورته دا جې ورته کولا وکړي او لاسونه ولا وتړل د درې واړو له خ وبق فربتو هم نو وی تړل دوی بها په دغه جینو باندې چې وی تړل عبد الله ابن طارق نه دی وای خدایم غر کنو دا خو تاسو زمونږ سره اول خلاف ورزی شوه تاسو یې مونږ د ته سوا یو نه نو چې مونږ ته سوا یې نه نو دا تړیم ولی فقال الرجل الثالث هغه دریم سړی ووی الذي معهما هغه چې د دې دوو سره او خبیب او د دې زید سره هاذا اول الغدر دا ستاسو زمونږ سره اوله دوکه ده بس وای په خدای ګو که د سر لاړ شم فابا د انکار وکړه ان یصحبهم چې دی لاړ شي د دوی سره فجروه دوی راخ کو وعالجوه ډیر زور پې وکړو علا ان یصحبهم په دې خبره چې دی لاړ شي د دوی سره فلم يفعل عبد الله ابن طارق دا کارونه کوي چې نه باس وې زما د دغه و ملګرو پس اقتدا ده فقتلوه دوی هغه قتل کو دو پاتې شو حضرت خبیب او زید ابن دسنه زید ابن دسنه چې مکې ته بوته نو دا صفوان ابن امیه واغشت د صفوان ابن امیه پلار په بدر کې والی شوی او کنه صفوان امیه ابن خلف هغه هغه واغشتو او فورا حرم ته حرم نه بار وست هغه موقع ولا ور نکړه دستی مړکو زید ابن دسینا چا واغشته صفوان ابن امیه او بیا ما به موقع وته ور نکړه دستی دغه ته مسجد عائشه چې تاسو ته وایې دې زه ته وست الته مړکو بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل زامنو د حارث ابن عامر ابن نوفل دا د حارث زامنو واغش په غزوه بدر کې حضرت خبیب د حارث قتل کړو وکانه خبیب او حضرت خبیب هو قتل الحارث هغه قتل کړو دغه حارث یوم بدرن پروز د بدر نو دا د ده زامنو واغشته چې د پلار بدل ته والو فمکسا عندهم نو د وخت تیر که د دې خلکو سره اسیرا په داسې حال کې چې قیدي و حتی تر دې پورې اذا اجمعو چې دوی قصد وکړو دوی اراده وکړه قتله د قتلولو دغه دته مو وی چې لکه بس قتلو دی د حارث په لوریانو کې یو لور وه غالبا د هغې نامه ده زینب د هغې نه هغه وغوښته چې دغسې بچی یو چاړه راله راکه اخر وخت مې دی چې لږ د نامه نه لاندې د خپل بدن صفایي وکړم لیستحد بها چې د خپل صفیو کې په دې چاړو فعارته نو هغه په سوال ورکړه دا چاړو دته قالت دا چینه وی دا زینب دا بیا رستو مسلمانه شوه دا دا وی چاړه مې ولا ورکړه او زما خیال نه دی سوچ مې بل پلو دی چې زما یو ماشوم بچی دی هغه ورغې دی خبیب له خبیب را پاسې د پپتونې ځان سره کینو خ... فغفلتو نو زه بې پروا شوم بې فکره شوم عن سبیین د یو ماشوم نه لی چې زما زما یو ماشوم بچیو داغه نه زه بې پروا شوم فدرج الیه نو دا ماشوم ورغې دی خبیب ته حتی تر دې پورې اتاه چې راغی هغه ته نو فوضعه دی خبیب کې خدا ماشوم کې نو علا فخذه په خپل دومه اوس دا دی اوس دستی وجنی په کار خدا و چې خبیب راغلی وی چاړې په لاس کې ده زه پریشان شم چې یا الله زوی مې ورغې خو به ته راته مړ نه کی وفي یده الموسی او په لاس داغه کې چاړه وه فقال نو خو به براته وی یریږه ما منګه د دسې هسته شاګردان نه یو مونږ له هغه داسې تعلیم نه دی راکړی هغه مونږ ته وایي ماشومان به نه دغه کوي نه قتلوي اتخشینا مي ماته وي چې آیا ته یریږي ان اقتله چې زه به قتل کم ده ما كنت لافعل ذلك نیمه څه کوونکې ده دی ان شاء الله که د الله خوښه وشي دا ښځه رستو مسلمانه شوې وه دی به د حضرت خبیب واقع بیانولې وایي څو څو ځله مو وکت په زنځیرونو کې مونږ دی تړلی و په لاس کې به ورسره د انګور غونچک و او ده به خوړه اریان شو چې خدای دا غونچک وته د چرته نه راغی دا خو تړلی دی بازار له نه رتلی بل په بازار کې هم داسې و چې هغه موسم د دغه نو د انګورو نو او ده به د انګور خوړل وکانت تقول او دغه زینب بوي چې ما رأيت اسيرا ما ندل دل یو قیدی قط بالکل خیرا چې هغه بهتري من خبیب د خبیب نه لقد رأيته یقینا ما ولید دی یاکلو چې د خوراک کو من قطف د انګور نه وانه لم موسق او دې تړل شوی فی الحدید په اوسپنو کې خو معلومیږي دا چې دا الله د تغیبی رزق ورکو و ما کان الا رزق او نو دا مگر یو رزق رزقه الله جدت الله ورکړو خیر یو ورځ رااله چې دوی را روان کو د مکې نه را روان کو تنعیم ته دا تاسو چې وته مسجد عائشه وایي ډېر قربانې دلته شوې دي ډېر لوی لوی صحابه حضرت زید ابن دسنه دلته شهید شوی دی حضرت خبیب دلته شهید شوی دی اوس هغه ځای ته الله دومره عزت ورکړی دی څومره ښکلي جومات دی پکې او د دنیا خلک را رواني دا ډلې ډلې خلک په موټرو کې ځای نشته بسونو کې ځای نشته دی او د دې ځنه خلک چې نو احرامونه کوي د عمرو فخرجو به نو دې خلکو او وسد حضرت خبیب من الحرم د حرم نه تنعیم ته وس ليقتلوه چې دوی قتل کیغه چې تنعیم ته وویست او سه قتلی فقال دی حضرت خبیب وتوی دعونی ما پریده دعونی ما پریده اصلي رکعتين چې زمونږ کم دو رکعاته ما پرې دی چې یو دو رکعاته مونږ کوم اخیری وخت مې دی دی لار دو رکاته منځي وک د مانزه نه پس ول راغی ثم انصرف الیهم بیا را واپس شو دوی ته وی په دو رکاته نه مړیدم ما وی چې نور مکم خو ما وی اوس به دا خلک وی چې دا منځونه ډیر زکه کوي چې دا د مرګ نه یریږي فلولا لولا ان ترو کچر تاسو دا ګمان نکولی چې انما بی چې دا هغه حالت چې کم په ما دی جزء دا پریاد دی او یره د من الموت د مرګ نه که تاسو دا ګمان نکولی چې دا زه اوږده اوږده منځونه کوم دا په حقیقت کې د مرګ نه یریږي که دا خبره نه وي نو لزتو ما به منځ نورم زیات کړی وي دوه رکعته مونځ یې وکړو بیا راواغشه داسې درې خپې غوندې لرګې دی ورته ودرولې و په هغې کې راځوړند کړو او د دغه حارس وړوکی زوی و عقبه به وته وی عقبه مشهور په بل نامه ده اوس براش بل سړی ورل لاس کې نیزه ورکړه او د سره امدادم کو چې دسی وها ناغه اولګید او حضرت خبیب په دا خېټه کې په نیزه باندې دغه کو اوه او ماغه سره زوړندو شهید شو خ فکان اول من نو دا اول هغه کس سن رکعتین چې هغه مقرر کړ دوه رکعاته عند القتل په وخت د قتل کې هو د حضرت خبیب لګید او د قتل په وخت کې دوه رکعاته سنت اول د مقرر کړو چې رقم سړی قتلیږي سنت طریقه دا ده چې دوه رکعاته مونځ وکړي تاسو دا سوال مه کوئ چې د حضرت خبیب عمل څنګه سنت شو سنت موږ څه ته وایو قول د رسول الله فعل د رسول الله حال د رسول الله وی دې ته ځکه وای چې مونږ وایو بل سنت سری تقریر د رسول الله د رسول الله زمانہ کې یو کار وشي او هغه په اعتراضونه کې برقرار پری دي دام سنت دی نو چون کې د دا دوه رکعات او کړل رسول الله د صفت وکړي چې صفت وکړو دا سنت شو ها دا دو رکعات یې وکړو دا سنت طریقه ده چې کم سړی ته ماوي د دشمن د طرف نه مرګي او د ته دا موقع چې زه دوه رکعاته کولی شم ودی کی اوس دا د الله یو عجیبه نظام دی اوس دلته کې الله تعالی سونه وي په بل طریقې د دې خلکو نه دغه بدل واغشت خو دغه وخت کې سو نه وي دی اوس خیره کوي چې خیره کوي په دې ملګرو کې هغه یو کس دی هغه وایي په خدای ګو چې په ما یره رالیله نو زه زر سم لاستم چې دا خیره په ما ونه لګي او نور خیره وکړي وی کال چې راته د کال پوري دا چې څومره کسانو دی کې یوم پاتینو یو هغه سړیو چې غملاستو د مانزه پورې به استاد صاحب وی کله نه کله سړی مونږو کې د ضرورت په وخت کې پستر ګو باندې یو عجیب حالت ویني کله نه ویني زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ خو پیژنې کنه زید ابن حارثه د دغه ته تلو طائف ته نو طائف نه بیا واپس راته مکې ته چې راته نو فاستاجر بغلن د طائف نه په کرای باندې ځان لا یو کچرونی و کچر چې د باندې به زه سور شم مکې ته پورې به لاړ شم چې کچرې ځان له په کرای باندې ونیو هغه مالک د کچرم د سره را روان شو دا غټ رزیل سړی و چې راتله راتله تاسو خو کتلی دي چې د طایف او د مکې منځ کې ټولې دا دغه دي دا نوونه دي او غرونه دي چې یو شار ځای ته رالل دا کچر والا دا خپل کچر ودرو او دته وی راکوشه چې زید ابن حارثه راکوش نو دی وی چې قتل می داسې چې دی نو مړی پراتو دا دی رزیل قتل کړیو وی ما ته وی دا کسان ما قتل کړی دی او تام قتلم ما له دا خوان را کوي وی ما وته وی چې خدا سي چلو کوي او دوه رکعاته مانزه موقع را تراکه نو یغه راته وخاندل چې دا سړیرو خلکو ویلیو چې مال د دوه رکعاتو موقع را کزه دوه رکعات نه سلور رکعات وکا خو خلاصې دل د نشته وی ما دوه رکعات مونږ کو دا را پسې راغی چې څنګه چللې وی ما وته بس مونږ میو کنو ما ځان سره وی یا ارحم الراحمین ارحمنی ما بیا ووی یا ارحم الراحمین اے د مهربانو مهربانه وختي سبق لراولي چې ما دا دغه وکړو بیا آواز شو چې لا تقتله دا بیا غبراو شو بیا ما پس راغی را روان شونو ما بیا وی یا ارحم الراحمین ارحمنی چې قتل مې یو سړی دی او په اس باندې سور دی نیزه و سره ده او د نیزې دا سر نه دی دی که د اور شغله ده چې راغې په دا شا باندې دا سړی په دې نیزه وو چې وی و هغې کې خو شغله و اور پې ولګېد چې اور پې ولګېد په هغه ځای باندې وسوځېد او بیا ته تپوس کوي چې دا زید ابن حارثه چې دا ته څوک زه خو په اوم اسمان کې ملائکه وم او چې تا ارحم الراحمین وې ما ته الله وې ځان ورسوه چې دویم ځل ارحم الراحمین وې نو زه په دې اول اسمان کې وم او چې بیا د دریم ځل وې را ورسېدم نو بیا ورته ما ټوله کیسه بیان کړه بس هغه لاړ داسې ډېر صحابه دي چې هغوی دا موقع ورته دغه شوې ده الله پاک دغه کړی دی خو دلته اوس الله پاک داسې کار کړی دی چې په دې موقع کې الله کافر هلاک نه کړ رسته بیا دغه کړی دی هلاک کړی دی خ څنګه شو ثم قال بیا حضرت خبیب وی اللهم احسهم یا الله تبخ کندیو کې د دوی عددن پشمار مونږ وای ګوتا په ګوتا رباب ګوتا په ګوتا چې څومره دي رب بیل بیل هلاک کې بخکندیو کې او ثم قال او بیا یو وی حين اقتلو هغه وخت کې چې زه قتل کړی شم مسلمان په داسې حال کې چې مسلمان یم چې مسلمان یم او په حالت د اسلام کې زمړ شم نو زه دا پروا نه کوم چې په ښي طرف را پرېوتم او که په ګس طرف را پرېوتم او که په شا پرېوتم او که په مخ کې بس دا د انسان لوی سعادت دی چې مسلمانی او د اسلام د پاره سړی مرشي نن خو ټیک ده چې زما د بدن بندونه چې دي جوړونه دا به دوی ټوټه ټوټه کی خو و ان یشا که د دې الله خوښه وشي یبارک الله به برکت واچوي علی اوصال شلو ممزعی د شلو دلته معنا کوي بدن د ممزع معنا کوي ټوکړه ټوکړه کړی شوی او د اوصال معنی کوي جوړونه ټیک د دا خلک به موس ټوټه ټوټه کی خو دا الله که خوښه وشي زما د بدن دا ټوټه ټوټه شوي اندامونه الله به په دې کې برکت واچي قابل به د سکی د جنت یبارک الله به برکت واچي علی اوصال شلوین پاغه جوړونو د بدن کم بدن ممزعی چې هغه ټوکړه ټوکړه کړی شوی وي ثم قام الیه بیا ورپاسې د حضرت خبیب ته عقبت ابن الحارس عقبه ابن حارس دا ورپاسې دا وړوکی و فقتله دی قتل کو خیر دلته خدا قتل شو عاصم ابن ثابت چې هغه د دغه لسو کسانو امیرو قریش داغه پسې مړو هغوی وی چې یاره دا سړی مونږ له په ګوتو راشي ځکه چې حضرت عاصم نه دی ریاض په دې مکه کې د سردارانو د کورنۍ یو ښځه وه سلافه به یې ورته وي سلافه د هغې دوه زامنو حضرت عاصم چې دی په غزوه احد کې دا دواړه والي وو مړه کړي وو نو هغه قسم کړي او قسم چې زما د قسم وي چې زه به د عاصم په کوپړی کې شراب سکم دا هغې قسم کړی نو دلته بیا د مکې خلکو کسان ولیږل چې تاسو لاړ شئ او د عاصم دغه نه دی هغه کوپړې راوړې چې د دغه دوو مړو هغه مور پکې دغه وکي شراب اوس کې هغه خپل نظر مو دغه کې پوره کی وبعثاق وبع ست قریش او اولیګه قریشو یو ډله الی عاصم عاصم ته لیاتو بشیء چې دوی راوړي د قریشو ته یو څه حصہ من جسده د بدن ده خاص کر دا کوپړې ول راوړي یعرفونه چې دی او پیژنې دی چې واقع د عاصم دی وکانه عاصم قتل عظیمه او حضرت عاصم چې د قتل کړي او یو لوی سړی من عظمائهم دا غلویو د دوینه دا دغه نو عقبه ابن ابي معيط دام د دا قتل کړو یوم بدر پر ورځ د بدر اصل کې په دا په میدان د بدر کې نو خو چې عقبه ابن ابي معيط گرفتار شو کنه نو چې لګ داسې د مدینه منورې طرف ته روان شو نو د غلار کې بیا رسول الله عاصم ته وی چې فضرب عنقه دا سټ دی و فبعث الله عليهم الله راو لګ پدوی مثل ذلت پشان درویزه من الدبر دمبران دا خلک چې ورله اوس حضرت عاصم د بدن یو حصہ را پرې کوي چې مونږ یې قریشو له راوړو نو الله پې دا ډمبران راولېږل دا زیړ لکه د ورځې په شان دی راولېږل فحمت هو نو دې ډمبرانو وساته دی من رسولهم دا استازو دا غوینا هغه کوم استازي چې پسې لیږیو فلم یقدرو منه نو دوی قدرت نه لره د دنه علی شیء پس شی باندې تاسو مخ کې ویلیو ولی وی عاصم د الله سره دا وعده کړی و چې ربا زما د سره دا وعده ده چې زه به کافر باندې ګوتې نه لګوم او ربا تم زما دغه کو چې د کافر سړی زما په بدن باندې ګوتې ونه لګي دا به ترستو راشي دوی بیا وروسته وویل چې هلکه شپې ته صبر وکړئ چې شپه شي دا ډمبران به لړ شي او دا بیا به د پسې راشو چې ماښام شو باران شو چې باران شو باران سیلاب د ځان سره د مړې دغه کو یې ویړو خام بس دی دا لوک دا یو وایي چې دغه شي حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول تاسو په دې اوس په اوسنی حدیث کې وې کنه چې حضرت خبیب چا قتل کو دا اوس مو وې کنه چې قام الیه عقبه بن الحارث یقول جابر بوي الذي قتل خبيبا هغه سړی چې هغه قتل کړو حضرت خبیب هو ابو سروعه هغه ابو سروعه نو دا ابو سروعه د کنیه ده او خپل نامه څه ده عقبه ده Gracias.